او دا شان تعالی کړه مثال نه نه دی دا شان ته د مثالونه مثالونه مطلقاً مثال واوی دي کنه یی مطلقاً د څه راځي لکه مقصود العين مطلقاً څه معنی کا مضارع باندې مضمون العين کا مضارع مقصود العين کا مضارع مقصود العين بدري ورسره کې علاقه د څه راځي مضارع پکې مفتوح العين یا مضموم العين نو ظرف مفتوح العين دی لکه دا سره شنو چې راځي لکه من سره راځي د باب د فتحه یفتحونه چې راځي مفتوح راځي او دا شانتا د او او دا شانتا په ناقص کې دا خبره ده کچې ته د دې چې څنګه لکه مضارع مقصور العلم نظر په مقصور العلم ده که مضارع د دې مقصور العلم یا مضمون العلم نظر په دې چې راځي لکه مقصور العلم نظر په دې موضوع دی نو قاعده په دې طرف کې دا ده چې د مثال نه دا متقف و د مفعول سره دي موصول دی او سوا د دې نه چې ناقص دي او لفظ دي دا په پوز د تا سره راځي لکه مفعول سره راځي موصول دی اسم الدار مضربو دا یضربو بنا کرنا مضربو دې یضربون مشتق دی یا علامت مضارعات مضرب کو داغي خزر باندې نو کو علامت ضرب راوړه تنوین تمکن علامت اسم فاخر کو تصفه او تکل به یضربون مضربون قانون د دې سندر په اړه قانون د قانون حکم د وجوبي مطلب د قانون دا ده ضرب يفعل ضرب يفعل يفعلون مراد دي شه هر هغه ما مضارع چې فاعل باندې پیښه غره کا کسره وي ومثال مطلقا او مثال مطلقا مطلقا سما کمثال وایي مفتوح العين کمذموم العين او کچي شه غره کا برور دی مفعول العين مفعول سما ځکه باندې په فاعل کلمه باندې چې شه وي کسره واکثر يفعلون د مفعول العين علاوه علاوه سما يفعلون على وسمنا داغه مفتوح العين به او کچی چې ولکه مضموم العين ناقص او دارنګ د ناقص او د لفظي کنا مطلقاً په وزن د چا سره راځي لکه مفعول سره راځي وجوبا وما سوى شان شان کده چې وی کنه چې یو مقصور العين باب دی او داغي باب چې څنګه راغلی واو غیر ثلاثي مجرد او غیر ثلاثي مجرد نه دا ځم صيغه چې دا پرون اسم مفعول آن باقي او نه د تاسو راځي لکه بس د ثلاثي مجرد نه علاوه د مفعول دی باب فاعل اکثر ما يكتب نو استدار کې چې له مکرم ته او اسم مفعول چې لکه هغه حرف د څه علامه نه ده هغه تم کسره ورکنه د دې ربطونه چې جوړ شو مزری بس پر پچې د اسم اعلی کبرا مضراب د اسم مضراب بنا کړ مضراب د ثان مستق شو دی مضراب څه تر څنګه جوړ کو جمع اکثر جوړ د مضراب او اسم اعلی کبرا جوړ کړ نو څه ترم کو حرف اول او حرف ثاني او دا دا په خپل حال باندې پریږده بیا څه تر نو قاعده ور سره بیانې چې څه قاعده باندې استدلالي فعاله قاعده ده د قاعده حکم د څه شي وجوبي مطلب د قاعده ده قاعده د داري فعاله قاعده د قاعده حکم د څه شي وجوبي مقصد او د قاعده ده چې الف همیشه د پر ماقبل د دې څه شي ولکه مکتوبي خو چې د الف ماقبل حرکت تصدیق مؤلف او مفسر کې